ربط د صورت زاریات مخکی صورت قاف سرا صورت قاف کی اثبات د قیامت وشو اور دا اثبات د قیامت شی او سسرا کذالک الخروج نو اوس په دې صورت زاریات کې اثبات د قیامت کیږي علا سبیل الترقی عما سبق چې اوس په پدی پدی صورت کې اویل شي انما توعدون لصادق وان الدين لواقع نو په دې صورت کې اثبات د قیامت علا سبیل الترقی عما سبق دارنګي دویم ربط سورت قاف کې اثبات د قیامت شو په ادله عقلیه سره وکذالک الخروج داود صورت و اثبات د قیامت او پاغه باندې ادله عقلیه ذکر شول نو اوس په دې صورت زاریات کې اثبات د قیامت کیږي او دغه اثبات د قیامت د پاره و سلور شواهدات ذکر کیږي بل ربط داوه د صورت اثبات د قیامت ذکر کیږي انما توعدون لصادق وان الدين لواقع دا داوه د صورت شو خلاصه د صورت صورت کې به ابتداءً او دارن کې درې امور و ذکر کیږي الدافعه عن العذاب هغه درې امور چې هغه سبب ګرځي د عذاب نه د بچاو هغه سړي شرک مکوا ظلم مکوا احسان وکا فالمقسمات امرا او شاهد دی په اثبات د قیامت باندې هغه هواګانی چې تقسیمون کې دی ورېز لرام چې هوا راشي سور ایزي یو خلاړ شي او سبل خلاړ شي یو قول حضرت شیخ نور الله مرقده و فرمایل چې دا څلور وړه شواهدات دا صفات دا هواګانو دي بعض علما ذکر کوي چې دا سلور وړ صفات کم دي دا د فرشتو دي او بعض فرمایي چې لومبني دعا دا د هوا دي او آخري دعا دا صفات د فرشتو دي لکه امور دنیا هغه الله رب العزت چې حکم وکیا اور دغه د باران ورولو په یو علاقې باندې او بل په علاقې باندې انما توعدون لصادق دا شواهدات ذکر شللا اوس دا چې دنو سره جواب قسم ذکر کیږي انما توعدون لصادق یقینا هغه چې تاسو سره وعده کړی شوی دا هغه څه هغه اثبات د قیامت لصادقن رښتینی دا و ان الدین لواقع او بشکا قیامت دې خام ذات الحبک چې خاوند ستورو دې لکه پاسمان کې د شپې ستوري ښکاری بیا د رزنی بیا ما خام شي نو بیا د ستوري ښکاری د کسي تب مړ شي بیا به د رز د قیامت الله را پورته کیو دوی معنی به حضرت شیخ نور الله مرکدو کولا یؤفکو چې اړولې کې دې شي اړولې شي شوی دی عنهم د دې کول مختلفنا من هغه څوک او فکام چغه اړول شي دې د ګډو وډو خبرونه د زلالتنا اوس پوښ دې په خبره باندې لیکن اوله معنا به شیخ فرمایي چې هغه بهتره ده نو علما ذکر کوي اشکال چې بیا سائل با دا سائل په محروم باندې ولی مقدم کو الشیخ وی ولی موای څه حکمت ته پدې کې هغه درس د آدابونه ډاکو حق للسائل والمحروم حق او دویم وجب حضرت شیخ ذکر کولا چې سائل نه مراد زی زبان دی زی لسان دی جیبه والا یعنی انسان چې په زبان باندې یو شی وختون وختل شي او د محروم نه مراد حیوانات دي د محروم نه مراد حیوانات دي نخدیم للموقنین لپاره دا یقین کوونکی هغه څوک چې د الله پایتونو باندې یقین کوي نو هغه د دینه عبرت اغستې شي وفي انفسکم او تاسو نفسونو کې هم ډېر نخدي د الله د قدرت افلا یبصرون آیا پس ولی تاسو خپل دی بدن ته وګوره بیا په دې سر ته وګوره په دې سر کې دی اعضاء ته وګوره سترګو ته وګوره از شیخ نور الله مرکزو وی چې دومره غونتی سترګه دی دا او په دې باندې او څومره باریکه پرده ده پکې او ته څومره تپش اور سره ګوري هغه سره دا چاته ونشلیدله وفي السماء رزقكم وما توعدون او په دې اسمان کې رزقكم تاسو رزق ندي اوس رزق په اسمان کې څنګه حضرت شیخ نور الله مرکز وو فرمایل وفي السماء رزقكم او په دې اسمان کې رزقكم هغه اسباب د رزق تاسو دي چې هغه باران دی باران د برنه ورول کیږي وفي السماء رزقكم دویم معنا او پدی اسمان کې فیصله د رزق تاسو دی برنا تاسو د رزق هغه فیصله کیږي وما توعدون او هغه څه چې تاسو سره وعده کړی شوی دا دارنګي وما توعدون خیر او شرم دارنګي فرمایي چې جنت او جهنم وما او هاغه سيزونه ثواب او عقاب خیر او شر توعدون چې تاسو سره وعده کړی شوی دی تاسو چې کوم خبرې کوي اوس انه حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایل دوا درې معنی به ذکر کولې اول دا چې انه دیک انه کې دا هو زمير ستر تراجي دي فرمایل چې دا انه دا هو زمير رزق تراجي دي خوخي والا جبا ته زما په دې جبا با او زه خپل مدعا ستا په جبا نشم ثابت کوله صحیح شه یعنی ته زما په جبا خبره نشي کوله او زه ستا په جبا نو دارن کې ستا رزق هغه ستا دې ته زما رزق نشي خوړې او زما رزق زما دې زستا رزق نشم خوړلې انه لحق یقینا دا رزق بالکل حق او ثابت دی مثل ما انکم تنطقون پشان د هغه چې تاسو خبرې کوئ دویم معنا حضرت شیخ نور الله مرکزه و فرمایلا چې دا انه مرجد اخر او شر دی انه دا هو ضمیر مرجع قران دی و دې یو اشکال برازي چې بیا د تشبیه د قول په قول سره رااله نو دې پر از شیخ نور الله مرکز او بیا معنا کولا چې انه مرجع قران دی خو بیا تشبیه د قول په قول سره رااله نو دې پر باز شیخ نور الله مرکز او فرمایل چې دی مراد انه قران یعنی علا بقول جبريل لکه سوره تکویر کې چې راځي آیت نمبر وګوره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم تکویر خا اشاره ده چې ملما باندې څه شي خوري نو خو خرو خو دا خل اسی ځان په مخلاصوا باقاعده حضرت شیخ نور الله مرکزو د خطیب په حواله سره او د قرطبي په حواله سره دلته آداب د مهمان هغه بیم ذکر کولو او پس ده ذبحنا بحجل حنیز شبیه به فرشتو ته وګوره څنګه او ابراهيم عليه السلام ته چې لا تخف يريګه ما نو حضرت شیخ نور الله مرکته وبدي جوابونه کول دا خو د عیب خبره نه ده یو سړی باندې چې ير راشي دی هغه ير آثار دی هغه په مخ باندې وي دیغه یری آثار دیغه په مخ باندې وی نو چې کله ابراهیم علیه السلام باندې یرالا هغه فرشتو چې وجهه چهره ابراهیم علیه السلام ته وکتل نو فرمایل چې لا تخف او د هغه وخت حضرت شیخ به فرمایل چې دا هغه وخت یو دشمن به چې پچا حمله کوله کنه نو دی هغه د لاس خوراک به نه کو چې دی خوراک نه کو ابراهیم اسلام ته دې جما وجل له نه دی راغلی نو دې دې پاره فرمایل چې لا تخف دویم حضرت شیخ نور الله عمر کدو بوي چې تا تل توی چې د ابراهيم عليه السلام تسنو ویلي حالکه سورته حجر تو ګره ابراهيم عليه صلوات و سلام ورته ویلو په خپل وته اظهار وکړ چې کله غي خوراک نکو نو حضرت ابراهيم عليه صلوات و سلام ورته وی چې موږ د تاسو نه یره مخصوص کوو آیت نمبر 52 دوګرام چې هغه سلام وی ابراهيم عليه السلام ان منکم وجلو ها سلام جواب وعليكم السلام نو هغه آیتونه بدلته سره ولګي دا به الته ولګي واقع به پوه شي اشکال بنی بیا ان منکم وجلون بغلام علیم فیو الیک پویا سرا او خيار سرا ادا شیخ نور الله عمر کدو فرمایل چې کله د غلام صفات علیم راشي د دینه مراد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام دی او چې کله دا غلام صفت حلیم راشي نو دا غینا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مراد وی چې قابل ده اولاد نبی اوس حضرت شیخ نور الله مرکزه به فی صرت معنا کولا ای فی صیحه او دا معنا قرطبی ذکر کړی دا فاقبلت امراته راغام بی بی د حضرت ابراهیم علیه السلام فی سرتن پیو چغی سرا صوت الغیظ چې کله د زنانو عادت دی کله چې داسې یو اوپرا کار وګوري یا یو اوپرا کار پراشي هغه आवाज کوي دویمه معنا حضرت شیخ نور الله مرکزه به د قرطبي په حواله سره ذکر کوله فرشتو چې کله خبره اوریدلې او دې فرشتو ته وی چې طالب الله یو الک راکې نو دی او هو زه خو بډای ما دا بس چلوي قالو نو دې فرشتو ته وی کذالک او دک سي تب بډای او پدی بډا توپ کې و تعالی الله زوی راکې کله چې از شیخ نور الله مرکز او فرمایل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی وشلا چې دا خو فرشتي دي دا خو څه دشمنان نه دي اوس وایي چې تاسو راغلي څه دي پاره اصل مقصد او بیا باز شیخ نور الله مرکز او فرمایل چې زیره خو یو کس مر کول شلا یو فرشتم را زغوا دا ډیر شی ولې راغلي نو ځکه تاسو کوي قال سوا د اهل د یو کور نام من المسلمین د مسلمانانو نه اوس وګوره د یو قومي ذکر دی هر شیخ فرمایل د یو قومي ذکر دی مخکی صفت علی او اوس صفت راضی مسلمین او تعلق مخکی او ویم چې اسلام او ایمان په میس کې سدي نسبت ده نو حضرت شیخ نور الله مرکزه فرمایل چې علامه بغوی رحم الله فرمایي چې اسلام او ایمان د دې په منځ کې تلازم دی د دې په منځ کې سره تلازم دی اگر چې په اعتبار د مفهوم اختلاف دی لیکن یو بل لپاره سره په حقیقت کې دا سره شی واحد دی کای پدې کې مونږ یو نخه پرې خړلا او هغه نخه سوا از شیخ به فرمایله چې هغه مای اسود دی تکه تورې اوب هغه قوم چې هلاکت راغله او دی هغه کو علاقې هغه اوب به تکه تورې وي یا د دین مراد هغه کانی دی چې کم الله رب دی راورولیو او فرمایل بعد شیخ نور الله مرکدو غالبا د حدیث مبارک په حواله سره چې د دې قوم ابتدایي خلکو هغه کانی لیدلی وو وترکنا فیها آیتن الله فرمایمګه پریخو پدې کې از شیخ نور الله مرکزو فرمایل چې دا او لپادا سدیا شک او تردد نه بلکې هغه او چې دا لپاره دا من دخلی دی دی دواړو کې نه خو یو خامخا دی یا خو ساحر دی یا مجنون دی ملیم په داسې حال کې چې دې ملامت کوون کې او خپل ځان لرام لکه تفصیل مخه چې کله ډوبې د سی وی بیا هغه وخت ډیر آمنا آمنتو الف دغه وی لیکن هغه قابل قبول نه وو دا دلایل عقلیه ذکر کیږي سلور ا پینځه نمونه تخفیف دنیوي ذکر شلې قوم دا هلاکت د قوم لوط علیه السلام هلاکت د فرعونانو هلاکت د سمودیانو هلاکت د عادیانو او دارن کې هلاکت د قوم نوح علیه السلام آیا دوی وصیت کړو یو بل ته چې کم یو پیغمبر راځي مونږ مت سایر ویلی نو تاسو مت بیا سایر وای مونږ ته مجنون ویلی نو تاسو مت مجنون مجنون وای اتواسو به ا دوی یو بل ته په دې باندې وصیت کړو سبحان الله ایک سو اناسی نمبر آیت دے ادا شیخ نور الله مرکزو فرمایله چې غایه په دوه قسمه ده غایه یو غایه تشریعی ده او یو غایه تکوی نی ده اور دیزه کې چې دن غایه تشریعی ذکر شوی ده او په صورت اعراف کې غایه تکوینی ذکر شوی ده دوی مشکال حضرت شیخ نور الله مرکزو بکولم چې هغه مخلوق چې هغه مکلف دي هغه سو دي هغه سو مخلوقات دي هغه درې دي انس جن اور ملائکه او دلته الله پاک صرف د دوت ذکر کړ دي انس او د جن کړ دي امر کړی ډیر جوابونه کول یو به فرمایله غیا کې داخله وي ضروری نه ده صحیح شه لکه مثال خطیب هم ذکر کړ دی لکه یو کس وای بریت هاذا الکلم لاکتب ما دا کلم تراش کو سکه مې ولوبا سلا دې دې پارا چې زو پدی لیکل کوما خو بیا ضروری نه چې پدی باندې لیکلو مو کیه صحیح شو دارنګ نورم ډیر جوابونه بعد شیخ نور الله عمر کدو کول دویم به فرمایل چې د دین مراد عبادت بالفعل مراد نه دی بلکې عبادت بالقوت مراد دی هر شیخ نور الله مرکزو فرمایل ما اریدو ما اریدو دا د اریدو په تکرار کې څه حکمت دی وې دې کې اشاره دې طرف ته ده چې بادشاہان سید مولا وی هغه په دوه قسمه باندې دي یو بادشاہ سید هغه وی چې خپل غلام نه عبد نه سکیا هغه یومیه اخلي هغه ته ته سکو نوکری کو مال د ورځې دومره پیسې راوړه او بعض بچان دی چې هغه هم خدای پیسې ډیر دی یومیه مراوړه او خدمت ونه اخلي سکه خدمت ونه اخلي دا کار له کدا کار له کدا نو الله فرمایي چې انسانام نه تا نه چیرې نو رزق غواړم او نه دنه خدمت غواړم